غرض د مفسر د دې عبارت نه د فر سوال لا سوال دا باندې دې ده کنه چې دا سواون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم دا فعل ذکر شوی دی کنه او په دې کې څو ترکیب او شو کسات سپیکری دوا یو ترکیب دار چې د فاعل کا څه شو دي د سواون د پاره دویم دا چې شي کا دویم داره دا خود وړاندې نه دا خبره ختمه شو زه مدار چې دا څه شي کا مبتدا مؤخره کا په دواړو صورتونو کې که مبتدا مؤخره شي او که چرته څه شي شي فاعل خو مسند له واقع شوی دی ا مسند له خو څوک واقع کیږي اسم فعل مسند له نه واقع کیږي دا وړاندې جواب وکړو نه کوم قرآن څه دی نو دی وای نه عدول شو دلته کې د مصدر نه ال الفعل فعل تا مصدر ذکر نشو سوق ذکر شو فعل لما فيه من ايهام التجدد په دې کې ایهام د تجدد دی د کې مولانا څه شعر دی ایهام د تجدد نو دواجی د ایهام د چانا د تجدد نه د تجدد دوه معناګانې دي یو تجدد مولانا دې ته ویل کېږي د تجدد دلته کې څو معناګانې دي دوه معناګانې دي یو تجدد مطلق حدوث ته وایي مطلق چاته وي او یو تجدد عبارتي د هغه حدوث نه چې په آی کې استمرار آی کې څه شي استمرار نو دی وی دلته چې دا فعل ذکر کا او مصدر ذکر نه کا ځکه مقصود په دې سره څه شی مولانا دلته هغه ایهام د استمرار تجددي دی ایهام د چا د استمرار تجددی دی ایهام د سره استمرار تجددی یا او دا تجدد په چا کی په فعل کی کنه نو ځکه فعل ذکر کا خدای د ایهام ته ځکه ذکر کوي د ایهام ته ځکه ذکر کوي چې د وړاندې نه خدا خبره وشو کنه چې دلته کې دا انذرتهم ام لم تنذرهم اگر که ذکر شوی نو دې کې تجدد حقیقتا دې کې پدې کې ایهام د تجدد دې دې کې ایهام د چاره نو ځکه دی وای ردور شدل تعمل مصدر دې چانه د مصدر نه ال الفعل فعل تا دا والی لما فيه من ایهام تجدد دې د وجنه چې دې ایهام د چا به پي د تجدد څه معنا غانې ما وکړي یو مطلق حدوث هغه په اړه ماضی کې ماضی او کې غیر ماضی ٹھیک شو او یو هغه د تجدد دویمه معنا کما ده هغه استمرار تجدد دلته کې مقصود څه شی دی مطلق حدوث نه هغه استمرار چې کوم په مستقبل کې ټیک شو کنه هغه ته مقصود دی نو ځکه کوم ته کې ذکر شو فعل ولې د ایهام ته کې ذکر ته ایهام ولې ذکر ته ځکه چې حقیقتا خو د څه ځکه نه ده چې دلته کې انذرتهم نه مخکې وګوره مخکې منغو وي چې دلته کې مطلق حدث مراد دی چې هغه مدلول علیه ضمنن دی چې مدلول علیه ضمنن دی نو دلته کې هم هغه معنا پیلی خو مراد نه راکنه مصدری مراد ده ولی ایهام خو چا راغی کنه تجربه وحسن دخول الحمزه ما عليه لتقرير معنى الاستواء وتوكيده فانهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء مولانا دلته کې غرض د علامه موصوف ته د عبارت نه د فرض سوال سوال دا رې کنه چې دا قانون دی دا شعر قانون چې دا سواون ټکه نه دی په متعدد داخلي سواون ټکه په چا باندې داخلي لکه استوا وجوده و عدمه ته ویل شي خو استوا وجوده او عدمه د څه ټکی نشته ویل نو دا استوا په چا باندې داخليږي دا په امر متعدد باندې استوا وجوده و عدمه ویل شي خو استوا وجوده او عدمه نشي ویل د بل طرف نه کلمه رچاره انذرتهم ام لم تنذرهم انذرتهم ام لم دا راځي لپاره د احد الامرين دا راځي د چا د پاره نو دلته کې خو دا استوا ټکي په متعدد باندې داخله فون شوي د دې لپاره څه شي نشو درابر امرین د پاره ده کنه نو استوا په متعدد داخله نشو دا یو سوال دوان سوال دغه ترکیب کې انذرتهم یا فاعل نه نو د فاعل خو مرتبه مرستوي کنه او یا دا څه شی دی مبتدا ده نو مبتدا اگر که لفظا مرستوي خو معنا څه شی مقدمه نو علا کله صورت په دواړو صورتونو باندې په دواړو طریقو باندې صدارت د حمزه فوت شو انذر ته هم کې صدارت څه شو فوت چې فاعل کې خو لفظا او معنا دواړه څه شو حکمان رست شو او که مبتدا کې نو معنا خو مقدم ده خو خدا راته وشو دا څو سوال دي د دې دوه سوالو نه به جواب کوي حاصل د جواب ادارې چې په دې ځای کې په دې ځای کې دا همزه استفهامیه د د معنا د استفهام نه څه شی شوی دی د مجرد شوی دی د حمزه او ام استفهام معنا نه دي څه شی مجرد شوی دی ادي نقل شی دی مجرد استوا تا مجرد چا تا استوا تا دا د مجرد چا د پاره دی اوس استوا د برابر والی د پاره ذکر شي د دې د غاول معنا نه مجرد منسلخ شوی دی نو سواءن کې هم استوا ده او انذرتهم ام لم تنذرهم د چا د کار را لږ استوا ده پاره نو چې دې له پاره را لږ په دې کې تاکید د معنا د استوا او شو تاکید د معنا استوا د معنا هم واقع خط پکې څه شو شو نو سوالونه ختم شو کنه هغه معنا هم ختم شو ها چې سواء په متعدد داخلي کې دلته په متعدد نه دا سوالم څه شي شو دویم سوال هغه صدارت مثلا څه شي شو سوال د سما ته خو نه شي چې یو ټکی خپل معنا نه مجرد شعر او لکه ګوره کله کله حرف ندا دا صرف د تخصیص لپاره مستعملېږي لکه اللهم اغفر لنا ايتها العصابه یا الله مغفرت کې مونږ ته ایته حلایت نو دلته کې اوس دا ایته حرف نداره خدارت نداره څه شوی دا دا مجرد شی دا د دې معنا صرف دار چې اللهم اغفر لنا یا الله تعالی مونږ ته څه شو کا او ایته یعنی مونږ خاص کو په دې جمع سره الله حساب څه جماعت مونږه خاص کو نه خود من خاص کو په دې ضمیر سره څوک دا جماعت بس د تخصیص لپاره مستعملېږي ځکه دلته طلب اقبال مقصود نه دی دلته کې طلب اقبال مقصود لکه حسن د دخول د حمزه او د ام علیه په د وجر تقریر د معنا د استوا او د تاکید د دنا فانهما ذکر د دواړه مجرد شیر د معنی د استفهام د لمجرد الاستوا د مجرد استوا د پاره دي لکه څنګه چې مجرد کیږي حرف ندا عن الطلب د طلب نه پاره علی مجرد التخصیص نه مجرد تخصیص ته پاره راضي په دې قول کې اللهم اغفر لنا یا الله بخنو کې من ته یته هل حساب دلته کې دا د ندا د پاره نه طلب د اقباله د د حساب ځان تر متوجه کینا چې دا ډله ځان ته متوجه کوي مقصد یې څوک دی هغه تخصیص منګه خاص کو په دې ضمیر سره څوک دا ډله والانذار التخويف والانذار انذار څه ښا بهرحال مولانا وړاندې دا مسله خو څه شو دا ختم شو وړاندې خدا مسله دا سوالونه څه شو ختم شو اوس هغه کې یو لفظ راغلی او د انذار انذار ته هم کې کم لفظ راغلی انذار نو به فرمایي چې انذار تخویف ته وي خو اراده شوی په دې سره تخویف من عقاب الله د عقاب د چانه وانما اقتصر عليه دون البشاره لانه اوقع في القلب واشد تاثير في النفس من حيث ان الفضل اهم من جلب النفس دا مولانا دا پر سوال نه تخویف ته او دې کې دفع د zarar ده او بشارت کې جلب منفعت ته نو دفع د zarar اولای د جلب منفعت نه نو کله چې دا دفع د zarar دي ته څه پیدا نه رسي نو هغه جلب منفعت خو په طریقه ای اولا نو ځکه د دې ذکر او شو دا دې ذکر انذار هغه تخفیف ته اراده شی په دې سره تخفیف من عقاب الله الیکاب د الله تعالی نه وانما اقتصر علیه په دې اقتصار شو نه په بشارت ځکه دا اوقاع فی القلب دی او اشد تاثیرا فی النفس دی د دې حیثیت نه چې دا پر ضرر اهم نه جلب منفعت نه نو کله چې نفع نه رسول په دې کې دی نو دا بشارت په عدم نفع سره خو سره اولا هغه خود سره هغه خو نه په نشي رسول چې دا نه رسي ها نو هغه خو وقرئ وقبلها دا قلب حالفه ټکی به یل دا قبلها لیکل نه قلبها او په بدلولو د دې سره الف هم څه شي الف تخفیف د ثانیه اے انذرتکم انذرتهم کې دا دویمه همزن د دا په الف بدله کا دا په چا باندې دا بین بین کا بین بین باندې پويږي کنه تسهیل پکې وکا تسهیل خو دې ته چې مخکري حرف دغه ته وګوري کنه چاته وګوري او چې قلب نه راځي دا خو تا متحرک بدل کړو دا څو قرات شو دوا یو دوا تحقیق د همزتینو دویم دا تفصیل په ثانی کې وکړه بین بین کا دم صحیح نه دی ولی دا دا ځن صحیح نه دی ځکه چې دا لحن دی دا خبره خارج راوي کلام د عربونو ځکه چې بدی کې طالب سره نا کم حمزه بدلیږي متعارف ونه ولانه يؤدي الى جمع الساكنين على غير حد بلدا چې دي کې جمع بين الساكن من التقار الساكنين په دوه قسمه یو على حده دا یو على غیر حده دا على حده دي ته چاول ثاني اول ساکن زم مدغم او یو على غیر حده چې اول ساکن زم غیر مدغم نو دلته کې انذر ته هم کې یو دا نون دی دا ساکن دی یو بدا حمزه بدل شي په چا باندې په الف الف هم شي ساکن نو انتقار ساکنانو برا چا على غیر حده هغه دا چې یو حمزه لري په منځ کې الف دغه کمه بس ان زر په هم بس څه شی وایم زګ دومره ټایم نشته اوس قرات کوم کنه خو مطلب الف پکې وایم ها په توسید د الف بینهما محققتن وبتوسیتها والثانیه بین بین ها دا تلورم دی څنګه په منځ کې څه شی وایا الف مو وایا او دا ثانی سم کا بیا سی شي او په حذف د استفهامي او القا خادا خو دغه شو کنه دا ثاني بین بین کا وبحذف الاستفهاميه او هغه استفهاميه سی شي کا کاټ پینځم دا چې حذف داغه او کا القا د حرکت په چا باندې او کا په ساکن باندې نو دا ټول څو قرات شو دا پینځه قرات شو تقریبا کنه اول قرات کم یو شو چې دواړه پورا وای ٹھیک شو جی دویم کم یو شو دویم کې تفصیل وکړه دریم کم شو خو باغې باندې دوه راده وکړه دریم کم شو الف په منځ کې راوړه سلورم کم یو شو چې الف په منځ کې راوړه او دا تحقیق د حمزتین نو مکواول تحقیق تحقیق وکړه بل څه شي کا نو دا څو شو سلور شو علی الساکن قبلها د دې نه مخکې چې کوم سره داغه باندې څه شی وای نو دا تقریبا څو شو دا یو حواله سره شپږم جوړي هو شي کنه اچي دا ځان لکه کنه و به توسیتها پمنس کې وای او دا دویم په کې ستا بین بین دا ختم شو کنه و به حذف الاستفهامیه ایو دا چې حذف د چا او پر استفهامیه